وای ګورئ چې نه دا وکړی سي د پاره د لمانځه د جمعې مراد دغه دی دغه ندا په حیات کې د علی السلام مبارک دغه چې اوس دوهم اذان دی دغه مراد دا غرنګا په خلافت کې د صدیق اکبر او په خلافت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما هم دغه ندا و چې دا نن دوهم اذان بلل کېږي اما حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې هغه دریم یار ورته وایي دریم خلیفه د علیه السلام مبارک ورته وایي دی چې خلیفه د اسلام سو دغه وخت کې انسانان ډېر نو د مؤذن مقرر کې زورا غونډې بلل مسجد نبوي مبارک ته نږدې د ډبرو غونډۍ وه پر دغه غونډۍ باندې مؤذن ودرېدی همدغه اول اذان یې شروع کړي الله اکبر الله اکبر بیا تر پایه پورې نو اوس موږ د علماو فیصله ده د هدایې شریفې هغه نسخه هم دغسې وایي د غټو تورې کې راوړي چې هغه اذان په ورځ کې د جمعې بعد الزوال چې هغه حرمت د بیعې او د شرا راولي دکانداري حراموي بيع او شرا رانيولو خرڅول بیا څوک نشي کولی هغه نن دغه اول اذان دی چې دا امر نو تاسې اول کو دوهم هغه دی چې هغه حضور ته د امام او دریم اقامت دی نو هغه حکم را نقل سو د دوهم اذان سو و دغه اول اذان ته دا هم ندا بل کېږي او د عثمان صاحب مبارک وضع ده او علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین نو کوم هغه کسان که دوهم آزان اراده کوي حضراتو هغه مذهب نه دی هغه خلاف د مذهب خبره ده والسلام